له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې یوه ورځ موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګیر چاپیره ناستو او ابوبکر او عمر رضی الله عنهما هم په همدې ډله کې راسره ناست ول رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ له منځ څخه پاڅېد او په بیرته راتلو کې یې ځنډ وکړ موږ وویریدو چې زموږ په نشتون کې کوم تکلیف ورونه رسیږي نو ورخطا سو او ورپاڅېدلو زه لومړنی هغه وم چې ورخطا سوم او ووتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم می لټاوه تر دې چې د انصارو بنو نجار یو باغ ته ورغلم خواو شا ترې راوګرځېدلم چې کومه دروازه پیدا کړم خو پیدا مې نه کړه ګورم یوه کوچنۍ ویاله د بهر له کوهي څخه د دیوال په منځ کې ننوتې وه نو ځان می غونځ کړ په سوری ننوتلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می ځان ورساوه چې ویې لیدلم ویل ابو هریره ما ویل هو د الله رسوله ویل څه خبره ده ما ورته وویل ته زموږ له مهن څخه پاڅېدلې او په بیرته راتلو کې دې ځنډ وکړ نو موږ وویریدو چې زموږ په نه شتون کې کوم تکلیف تر ونه رسیږي او وارخطا سوو او زه لومړنی هغه وم چې وارخطا سوم نو دغه باغ ته راغلم له سوري څخه داسې راننوتم لکه ګیدړ چې ننوځي او هغه نور ملګري هم په ما پسې دي نو خپلې پڼې راکړې او راته وویل زما دغه دواړې پڼې در سره واخله او ورسه له دې دیواله بهر چې هر څوک در سره مخ سو چې د لا اله الا الله شاهدي ویله او له زړه باور پرې درلود هغه ته د جنت زیری ورکړه د جولای د میاشتې له دوهمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مزسم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت په ګریش کې نه تنه د پردیو مزدوران قتل شپږ تنه ژوبل دوې شوبلې ویجاړې شوې د فاریاب ولایت خواجه موسی او جمعه بازار ولسوالیو کې یو کلینیک بمبار دیارلس تنه هیوادوال شهیدان او زخمیان شول د غور ولایت په دولینه کې پراخې سیمې فتحه، څلور تنه اربکیان قتل، درې تنه ژوبل، څلور تنه ژوندي نیول شوي. د ننګرهار ولایت په چپرهار کې رینجر ویجاړ د قومندان زیارمل په ګډون اته تنه اربکیان مړه او ټپیان شوي. د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون غرمه دولس بجې د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د پاشک منده په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک د مزدورې ادارې په عسکرو پولیسو او اربکیانو چې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په موخه راووتل د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه پیل کړل بریدونه چې د ماسپښین تر دریو بجو پورې دوام وکړ په پایله کې یې نه تنه د پردیو مزدوران ځای پر ځای قتل شپږ تنه یې ژوبل شول همداراز یې دوې شوبلې د راکټونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدورانو ته مرګ ژوبله واوښته دښمن مازیګر له سیمې د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ په پیښه کې څلور تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل انا لله و انا الیه رجعون همداراز د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې پرون سهار نه بجې کندهار ته پر غځېدلي سړک د مزدوري اردو په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه وشوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فاریاب ولایت خواجه موسی ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د غارتپې په سیمه کې د یرغلګرو الوتکو یو ملکي کلینیک بمبار کړ چې په پایله کې یو سپینږیری سړی یوه ښځه او دوه ماشومان ځای پر ځای شهیدان او څلور تنه نور زخمیان شول د غور ولایت له دولینا ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر پنځه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د الخندق عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ اړوند د کشکر په سیمه کې په مزدور اربکیانو وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې له لږ مقاومت وروسته مزدور دښمن د تیښتې لاره خپله کړه او د کشکر او ورڅیرمه د سلیمان سیمه کې چې د کورنیو شمېر یې پنځه سوه ته رسېږي په بشپړه توګه فتح او څلور تن اربکیان ژوندي ونیول شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز څو نورې سیمې چې د کورنۍ شمېر یې زرو ته رسیږي د تصفیوي عملیاتو په لړ کې په بشپړه توګه له مزدور دښمن نه تصفیه شوې څلور تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او په سیمه کې د مزدور عسکرو په بیس د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په مهال یوه پوسته نږدې ټوله ویجاړه شوه او د بیس هم دوه برجونه له منځه لاړل په نښتو کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی دغه راز سیمې ته په راتلونکو کې کومکي قوه هم د مجاهدینو له لورې بریدونه ترسره شول چې له امله یوه راده رینجر ویجاړ د قومندان زیارمل په شمول درې تنه اربکیان ووژل شول او پنځه تنه نور ټپیان شول د الخندق عملیاتو په لړ کې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند سلیمان خېلو او منګلیو سیمه کې د مزدور دښمن په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په وسیله بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د بریدونو په جریان کې د دښمن درې ارادې رینجر دوه ارادې په اکمالاتو بار غټ موټر ویجاړ شول او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو د شمیر په اړه کره معلومات تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي همداراز د یاد ولایت د جلګې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او د مختار په نوم پوسته باندې د مجاهدینو له لوري بریدونه ترسره شول. د معلوماتو له مخې په دغه بریدونو کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. همداراز د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ اړوند چنځایو کلي کې وحشي عسکرو د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چاپې ووهلې. د خبر په اساس وحشي دښمن د کورونو دروازې په بمونو والوځولې کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې ووهل او د تګ په مهال یې څلور تنه بې دفاع کلیوال له ځان سره د بندیانو په توګه یوړل. د فراه ولایت له بالابلوک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپرین درې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شیوان ګنج آباد او ګراني په سیمو کې د یرغلګرو جټ او ډرون الوتکو درې ځله بمبار وکړ او هم مزدور دښمن پرون غرمه یوولس بجې مزدور دښمن د مجاهدینو په کمربند تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې مازیګر مهال دښمن له سیمې نه په تیښته مجبور کړی شو په جګړه کې دښمن ته د وراوښتو تلفاتو کره شمیر تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی همداراز د بکوا ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د ګډ دښمن د وحشتونو په لړ کې پرون ماسپرین ناوخته څلور بجې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اړوند د اشکین په سیمه کې د حاجي نورحمد سراپي په نامه بازار باندې د الوتکو په مټ بې درېغه بمباري ترسره شوه د بمبار په پایله کې د ملکي خلکو یوه سراپي یو د تیلو پمپ درې د شمسیانو او برقي سمنالاتو دکانونه، یو تراکتور، یو تریشل، یو موټر سایکل او یو سرای په بشپړه توګه تخریب او وسوځول شول. د کندوز ولایت له چار درې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د قریه یتیم سیمه کې د ګوډاګي دښمن له قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې جګړې ترسره کړې. یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخ شوه. د معلوماتو له مخې په نوموړې قوه د اېښودل شویو ماینونو چاودنې او مخامخ بریدونه ترسره شول او په لړ کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند اپران سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې درې تنه پولیس ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند زاهد آباد سیمه کې د کابل ګردیز په لوی لاره د ګوډاګیو عسکرو د مهم افسر تورن محمد حامد د سپرلۍ په موټر د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې موټر ویجاړ نوموړی افسر ځای پر ځای ووژل شو د بلخ ولایت البرز ولسوالۍ اړوند چادر سیمه کې د شریر البکیانو په درو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې درې واړه پوستې په ټولیزه توګه فتحه شوې دغه راز څلور تن اربکیان ووژل شول یو شمېر ژوبل شول پاتې نور په تیښته ولاړل همدارنګه څلور عرادې موټر سایکلونه او په زیاته اندازه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د یاد ولایت چمتال ولسوالۍ کې درې تنه اربکیان د اسلام او هیواد له دښمنۍ څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد اربکیان د حقایقو په درک کولو او د دعوت ارشاد مسولینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سب څخه راجلا او مجاهدینو ته تسلیم شول د کابل ښار پنځمې حوزې اړوند پولې سوخته سیمه کې د ګوډګي ادارې د استخباراتي کارمندانو په پراډو موټر د اسلامي امارت مجاهدینو تکتیکي چاودنه ترسره کړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ د یادې ادارې درې تنه کارمندان مړه او ژوبل شول د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د موسازو د غونډۍ د پوستې په پلې ګزمه پرون غرمه لس بجې د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه مزدور عسکر ژوبل شول د خوست ولایت صبورۍ ولسوالۍ اړوند نوري او سوري سیمو کې له ګډ دښمن سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړه هغه مهال پیل شوه چې د ګوډاګي دښمن په اصطلاح د چټک غبرګون قوه د امریکایي اشغالګرو په هوایي او ځمکني ملاتړ سره نوموړو سیمو ته د عملیاتو په هدف راغله خو د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شوه معلومات ښیي نښتو نږدې څلور ساعته دوام وکړ او په لړ کې ګډ دښمن ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په خبر کې ویل شوي چې ګډ وحشي دښمن په نوري سیمه کې د عامو خلکو په وهلو سربیره د مدرسې محتمیم مولوي صاحب نورسعید په خورا قساوت سره په شهادت ورساوه انا لله و انا الیه رجعون جګړه د دښمن په شرمېدلې تېښتې سره پای ته ورسېده او وروسته خبر دا چې د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې د ګډ دښمن د وحشتونو په لړ کې بیګا شپه اته نیمې بجې یرغلګرو او د هغوی ګوډاګیانو د یادې ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې د چورلکو په مټ چاپه ووهله چاپه چې تر سهاره پورې دوام وکړ په لړ کې د کلیوالو پنځه کورونه د دښمن له لوري د توغندیو په مټ وویشتل شول او همداراز یې نورې درنې وسلې په کلي استعمال کړې چې په پایله کې ملکي خلکو ته د ځان او مال دروند زیان واوښت ګڼ کورونه یې ویجاړ شوي او د ښځو او ماشومانو په شمول ګڼ کلیوال شهیدان او زخمیان شوي همداراز لس تنه مجاهدین هم زخمیان او شهیدان شوي دا سپېڅلی مقاومت زموږ او ستاسو عقیدوي ملي او اخلاقي مسولیت دی په دې لاره کې باید د هیڅ ډول شیطاني وسوسو ښکار نسو د خپل حق لپاره مبارزه حتما بریا ته رسیږي دا د الله تعالی وعده ده دا د غورځنګونو جهاد سنگر دی دا د قربانیو حماس قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام د وی سیاسي تبصره اوریدلو تر راګرځبو چې د اسلامي امارت نظر څرګندوي پاتې غلي منونه دلته ډیر سرونه دي سوله او د چارواکو دروغجنې هڅې. دلته اوبه شوي ډېر لوی لوی طاقتونه دي. د غبرګسرې ادارې مشر غني پرون د خپلو ټولو ماتحتو مامورانو هغه کیسې ټولې مطلق دروغ وګڼلې چې ویل به یې له طالبانو سره یې د سولې او مذاکراتو پټه او ښکاره سلسله روانه ده. غني وویل، تر اوسه مو له طالبانو سره هیڅ ډول خبرې نه پټې او نه ښکاره شوې دي په داسې حال کې چې په کابینه کې یې د سرحداتو وزیر شیرزي وویل د طالبانو د رهبري شورا له غړو سره مو له دریو میاشتو راهیسې خبرې روانې دي همدارنګه په کندهار کې یو اربکي ټوپکمار قومندان هم هغه ورځ وویل شپېته تنه طالب مشران ورسره د سولې په خبرو بوخت دي تر دې مخکې یې هم یو ځلې ویلي و چې پنځوس تنه لوړپوړو طالب مشرانو ورسره سوله کړې دا راز د سولې شورا د دکاندارانو خو همدا مشغله ده چې د اته کاله د سولې په اړه پروپاګند کوي اخوا د پکتیا والي اعلان وکړ چې د طالبانو لپاره به په دغه ولایت کې د امن سیمې جوړې کړي نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ولایت له ودانۍ پرته نوره ټوله سیمه د مجاهدینو تر نفوذ لاندې ده. بلخوا په کابل کې د سولې په نوم پرلتونه هم د سولې په نوم د دغو دروغجنو هڅو یوه کړۍ ده چې په کار اچول شوې ده. اوس چې د غني له خولې له طالبانو سره د تماسونو خبرې دروغ وبلل شوې، له دې نه ښکاري چې د ګوډاګیانو اصلا دنده دا ده چې د اشغال د بقا او حفاظت لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. که څه هم د ولس په سترګو کې د خاورو اچولو په قیمت وي. له دې نه ښکاري چې د سولې تر عنوان لاندې دوی د هېواد د استقلال او ولس په برخلیک لوبې کوي او د سولې په نامه هر چارواکی ولس ته دروغ وایي. د کابل د ادارې ګوډاګیان چې هر څه کوي د تعجب ځای نه دی. ځکه چې اشغالګرو خو د همدې مقصد لپاره پر ملت تپلي چې د دوی د اشغال د ټینګښت او پایښت لپاره به خدمت کوي. خبره د هغو پرلتوالو ده چې ځانونه ولسي وګړي راپېژني، خو د سولې او ثبات د غوښتلو تر سپېڅلي نامه لاندې د اشغال د تداوم هڅو ته یې ملا تړلې ده. دوی یوازې له طالبه غواړي چې وسله پر ځمکه کښېږدي او تسلیم شي، نور د اشغال په وړاندې خوله نه چوله کوي مطلب دا چې له 2000 لومړي میلادي کال نه را پدې خوا چې د افغانستان پر ځمکه هاموي ټانکونه او په فضا کې بي 250 ډوله جنگي الوتکې چکر وهي دا د طالبانو دي چې په هر یو دقیقه کې د افغانستان پر خلکو یو یو بم غورځوي او یو یو توپ ور باندې ولي د شپې او د ورځې د افغانانو پر کورونو همدا طالبان چاپی وهي شهیدانوي یې بندیانوي یې او د ناموسونو یې بې عزتي کوي د مور او پلار بمونه همدا طالبان ورباندې غورځوي پر افغانستان باندې تیری همدې طالبانو کړی دی او دا هیواد یې له امریکایانو اشغال کړی دی امریکایان او د دوی لاسپوڅي ګوډاګیان په دې کې هیڅ ملامت نه دي تر لمر روښانه حقیقت دا دی چې امریکایي یرغلګرو قریب دوی لسیزې خپل هر ډول وحشت او زور ازمایي وکړه خو ویې نه شو کړای چې د افغانستان سپېڅلې جغرافیه هضم کړي او افغان مؤمن مجاهد ولس ته شکست ورکړي. بالاخره له مایوسۍ سره مخ شول، خصوصا د ټرمپ د وروستۍ جنګي تګلارې له ناکامۍ وروسته اوس بلکل د څرګندې وارخطایۍ ښکار دي. له همدې ځایه ده چې د روان دوه زره اتلسم میلادي کال له پیل نه تر اوسه یې د سولې په نوم دروغجنو ډرامو ته لاس اچولی، تر څو د خپل حتمي شکست مخه په یو ډول ونیولای شي او د سولې په نوم مجاهدین تسلیمۍ ته اړ کړي. په همدې خاطر کله د پلان شده پرلتونو په مټ له طالبانو د اوربند او تسلیمۍ غوښتنه کوي او نوم د سولې د رامنځته کولو ورباندې ږدي او کله بیا په یو او بل ځای کې د علماوو تر نامه لاندې د جهاد پر خلاف د فتواګانو د پیدا کولو هڅې کوي او کله بیا د تاشکند او نورو نومونو نمایشي غونډې دایروي تر څو په ګاونډیانو کې د امریکا اشغال ته مشروعیت ولټوي خو نوم د سولې ورباندې ږدي چې په حقیقت کې دا ټولې برنامې د اشغالګرو په مستقیم هدایت ترسره کیږي او یو یې هم د افغانستان د خیر ښېګڼې په پار نه دی طرح شوی د سولې غوښتونکي پرلتوال که رښتیا هم د ولس اواز وي پر سر سترګو مجاهدین به یې هرومرو ومني خپله وسله به پر ځمکه کښېږدي جهاد ته به شا کړي او د ولس دفاع به پرېږدي خو دوی دې فقط دا اواز اوچت کړي چې اشغالګر دې زموږ له وطنه ووځي بمبارونه دې بند کړي زموږ ولس او خپل برخلیک دې سره پرېږدي زموږ ځمکه او فضا چې زموږ بشري حق دی موږ ته دې وسپاري اشغالګرو ته دې ووایي چې تاسو خو د اتلس کاله له بم توپ مرګ ژوبلې ورانۍ ویجاړۍ او د ناموس له بېعزتۍ پرته بل څه رانه کړل نور له موږ ولاړ شي افغان ولس مو نه غواړي چې په دې سره به د جنگ جګړو او بدمرغیو اصلي جرړه له منځه ولاړه شي پرلتوال باید په دې پوه شي چې تاسو ولس په تزویري او جعلي هڅو نشي تیر ایستلای ولس په هر څه پوه دی د ستونزې اصلي جرړه ورته معلومه ده چې په افغانستان کې اصلا ستونزه راپیدا له کومه ځایه ده او د سولې په وړاندې اصلي خنډ څه او څوک دي که چیرې په دې حقیقت هر څوک ځان پوه کړي د سولې د راوستلو لپاره ډیره لنډه لاره موندلی شي په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت تر بل هر چا سولې ته ډیر لیواله دی تر بل هر چا یې ډېره اړینه ګڼي، د همدې په خاطر یې دا پنځه ویشت کاله بې سارې قربانۍ ورکړې دي او دا هر څه یې د خپل مظلوم مسلمان ولس په خاطر بېرته د خپل ولس په ملاتړ ترسره کړي دي. مجاهدین د ولس هرې برحقې غوښتنې ته غاړه اېښودونکي دي، مګر د شیطاني دسیسو په وړاندې به هېڅکله نه تسلیم شي او نه به دښمن دې ته پرېږدي چې په دې ډول پروپاګند سره بریا ته ورسېږي.